سورة الجمعه ترغیب توحید تا ترغیب رسالت تا او ترغیب اعمال صالحه تا او زجر د پاره د علماء سو او په هغه کې ترغیب انفاق په سبیل الله ته چې منځ کې خارشه هغه الله الملک چې دا غي اختیار دی چې پیغمبر یې را لېګل دی په عربو کې نو دا غي اختیار دی القدوس پاک ذات ته پاک سو کې اعتراض نشي کوله لکه يهودو پکاو چې ولې دا نبوت بدل کو نه پاره اعتراض نکي العزیز الحکیم دا د هغه ذمہواری ده وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اگر کو دی مخکې مخکې دراتلو د دې پیغمبر نه په گمراهی ښکارا کی واخرین منهم او نور خلق دې د دینه د دې امیینو نه لما يلحقوا بهم چغي ندي پیوس شوی د دې سره امراتن دا ټوله دنیا چا پیرا چې دې کې مؤمنان شته دي اگر کدی او داغي میان کې فاصله ده او یا اشاره کوي تابعین ته چې صحابه کرام دي اور پسې تابعین دي لما الحقوا بهم چې دی داغي مرتبه ته نه رسی د ټولو ته الله پیغمبر را لېګل او هو العزیز الحکیم هغه الله زور اور ذات ته او حکمت والا دی ذالک فضل الله یوتی من یشاء دا د الله فضل او احسان دی ورکی هغه چاته چې خوښی شي والله ذو الفضل العظیم او الله مالک دی د دې لوی فضل چې نبوت او رسالت ته او زجر دی خلق لا چې غید کتاب خدمت ونکو الله سره عزت وکړو چې تاولې پیغمبر په عربو کې راولېګو مثل الذين حملوا التوراة مثال دا کسانو چې فرض کړی شو په دې باندې تورات چې د دې خدمت وکوي ثم لم يحملوها بیا غي تورات چت نکو دا غي خدمت ونکو کما صلی الحمار يحمل اسفارا دې مثال په شان دا غي خر دی چې بار کړی درانه کتابونه چې دا خاص په یو قوم پورې نه دی د هر هغه قوم چې غي درو جن کوي د الله آیاتونه والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفیق نور کې داسې قوم ظالمانو ته چې دا غینه د خپل دین او د خپل کتاب خدمت واخلي نو پس وګواړې مرګ سوالو کې د مرګ لري چې د چا یقیني چې د الله دوست مخو هغه له سوال له مرګ پکار دی ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی یې ولا يتمنونه ادي چر مرګ نه غواړي ابدن همیشه بما قدمت ايديهم دا په ثواب دا غي عملونو چې مخکې کړی دي لاسونو د دي والله علیم بالظالمین الله ډېر خپويږي په حال داس ظالمانو قل ان الموت الذي تفرون منه وای او تابع شکا هغه مرګ چې تاسو داغه نه تیښته کوئ داغه د اسبابونه چې خو د هر څه نه خبر دی کپټ دي د مخلوقات نه او کخکار دي وینبئکم بما کنتم تعملون خبر بوم کی پتہ به تولګي داغه کارونو چې تاسو به کول هغه په مطلب او په حقیقت باندې تاسو محبوبان یې د الله کې دشمنان یې یا ایو الذین آمنو ایمان والو اذا نودی للصلاۃ کله چې आवाज وکړي شي د پاره د مانزو می یوم الجمعه پرز د جمعې فسعوا الى ذکر الله نو منډکه د الله ذکر ته چې هغه قران دی خطبه ده وزر البيع او پریده د دنیا خرید او فروخت سوداګانې پرې ده دا بیا په تاسو حرام دي ذالکم خیر لکم که تاسو وایئ چې دا خو زموږ نقصان شو الله وینا دا ستاسو د پاره ډیره لوی فائدہ ده ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئیږئ پیدا قضیت الصلاۃ کله چې ادا کړی شي مونږ فرض شي فنتشرو فی الارض نو زه زه خارش په زمکه کې وابتغوا من فضل الله او طلب کې د داسې کارونو چری کې د الله فضلی باغی کې ثوابي کاغه چاته دعوت ورکولی دا د الله فضل دی کاغه د مریض تپوس کولی دا د الله فضل دی چې ته د خپل دین کارونه نه پرې دی عبادت په خپل ځای باندې پورا او کاروبار په خپل ځای باندې هغه رزق کې الله خیر او برکت اچي